وعلى آله وصحبه اجمعين اما بعد مدینه مخکې د دورې درې درجه بیان کړلې اول درجه کې د لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې معنا او د دې وضاحت صحیح دویمه درجه کې بیا مو هغه کفري مذهب کفري نظام واضح کړل دغه وضاحت مو وکړل هغه نوې کفري مذهب دی او نوې کفري نظام دی دغه ته سیکولریزم ویل شي او دغه مقابله کې لکه د هر کفري مذهب مقابله کې اسلام خپل عقاید لري خپل احکام لري دغه مقابله کې کوم اسلامي عقاید او احکام دغه مختصر غنه وضاحت وکړ درېمې درجې کې مو د هغو ذرایو او د هغو ادارو وضاحت وکړ چې کومې ادارې د دې نوي کفري مذهب او د دې نوي کفري نظام سیکولریزم تبلیغ کوي او تعلیم یې ورکوي او تنفیذ تنفیذ کوي نفذ کوي د درې قسمه ادارې هر یو قسم کې ډېرې ډېرې ادارې وي مختصر خو مې بیان کړل درېیمې درجه کې ها څلورمه درجه کې مو دا بیان کوو چې د کوم کفري مذهب بیان مو وکړل د کوم کفري نظام د سیکولریزم او د هغه د ادارو وضاحت مو وکړل دا مو څرنګه ماته وو او د دې مقابله کې اسلامي نظام اسلامي قوانین د څرنګه نفذ کوو څرنګه به قائم کوو د دې مختصره پنځه طریقې دي مختصر څو طریقې دي پنځه زه تاوال پنځه ذکر کوم بیا دغه د یو یو وضاحت درته وکړم اوله طریقه کومه ده هغه علم او تعلیم ده ها یا تعلیم او تعلم ده یا بس علم او تعلیم باندې مشهور ده دویمه طریقه اعمال ده یعنی درې قسم ژوندون کې بتا عملی انسان وي ها شخصي ژوند کې شخصي ژوند کې معاشرتي ژوند کې سیاسي ژوند کې درېمه طریقه ده دعوت څلورمه طریقه ده جهاد او پنځمه طریقه ده د شریعت نفذ کول دا به ذات خودن دا پنځه شونه مو باندې فرض دي دا پنځه شونه مو باندې به ذات خود ذاتی طور باندې فرض دي دا د کفري مذهب متولو د پرا یو ذریعہ ده دا د کفري نظام چې کوم باندې مسلط سیکولریزم د دې متولو د پر یو ذریعہ ده یعنی یو خو ذاتی طور باندې لذاته مو باندې دا فرض دي او بل دا د نوی کفري مذهب او د غالب کفري مذهب او د غالب کفري نظام د متولو او د مغلوب کولو ذریعہ هم ده د پنځه شونه علم او تعلیم یا تعلیم او تعلم بس علم لفظ استعمال شي د اصل ماده یې اندغه ده بس نو ټول شونه ونه مراد دي د باطل علم حاصلول ضروری دي او د حق علم حاصلول ضروري دي خو د باطل علم به خالص معلوماتو د پر نه وي چې تاسو سره معلومات جامع وي او د حق علم به سره معلوماتو د پر نه وي بلکې باطل به ته باطل غاڼه صرف هغه معلومات په نه حاصله بلکې باطل به غاڼه او چې معلومات څوره زیاتیږي نو دوم رب د هغه باطلواله د تو ذهن کې زیات واضح کیږي او د حق سره معلومات نه دي بلکې د هغه حق غنلو لپاره د هغه معلوماتو حاصلول دي او د دې لپاره د هغه مزید معلوماتو حاصلول دي چې د هغه حقانیت د تا دماغو کې زیات واضح شي او ته بصیرت سره هغه حق ومنې دلیل سره حق ومنې نو دا دواړه طرفونه دي خو دواړو طرفونو کې د دواړو طرفونو علم حاصلولو مطلب دا نه چې تر د دواړو طرفونو معلومات را جمع کې بلکې دې د پردي څه د اول طرف بتلوالی باندې د تا شرح صدر وشي او د دویم طرف په حقانیت ته شرح صدر وشي بل چې کوم نوې تعلیم نز... تعلیمي نظام دی سیکولر تعلیمي نظام هغه تمام و اسلامی و غیر اسلامی ممالکو کې مرتد و ریاستونو و مرتد و دولتونو و مرتد و حکومتونو نفیس کړه دی داغه وضاحت مو کړه دی او داغه د تقریبا هکې مو شپږ داسې خرابیان راوخلي دي هغه خرابیان وینو دا تعلیم حاصلول، د دي تعلیم بل ته ورکول او د دي تعلیمي نظام نفذ کول یا منل دا ټول به کفر دی مختصر دا چې یو خو د دي فکري او عقیدوي تعلیم کوم دی د نظام کې د کوم حکومتونو نفذ کړی دی هغه سیکولر دی عقیده او فکر سیکولر دی او ساينسي علوم کوم دي کوم علوم په ذریعه ته ډاکټر او انجنیر جوړیږي نو هغه کې څو خبرې دي یو خو دا دی چې هغه علم ته بغیر د دین حاصلولی نه شي هغه علم ته بغیر د دین نه شي حاصلولی چې ته د دې فکري و عقیدوي تعلیم ته نه یې کړی اب ورسره وي زیات وخت د نمغه خلی زیات وخت به د جمهوریاتو د وطنیات د سیکولر معیشاتو د سیکولر معاشرات د سیکولر قانون او د ازادي او د دې دغه تعلیم درکول کیږي لغونه وخت کې مادي تعلیم درکول کیږي او کسب به در باندې زده کیږي او ساينسدان به دنه جوړیږي او ډاکټر او انجنیر کوم شین سره جوړیږي لغونه وخت به دنه هغه خلی نو اصل کې د دغ کفر دغه ساينس او د کسب چې کوم ته زده کوي دا ته هڅه نشي زده کولای چې څور پر د بل عقیده او نظریه او فکر د دغه کفر ورسره زده نه کړه بل یو طرف ته خو د مسلمانانو د قرآن او د حدیث دا حالات ستاسو ګورو بیا د هغو بچیو حالات خو نور بتار دی بچی سه وړو بچیانو څخه د قرآن او حدیث علم هڅې نه وي هغه باندې خو بیا خامخا هغه اثر کوي که بلکې د هغه د نه منلو ترغیب سره هغه ته میلویږي نه د کفري نظام د نه منلو خالص د منلو ترغیب وي یو طرف ورته بیانېږي بل طرف نه نفي کې ورته بیانېږي نه اثبات کې بیانېږي خو مخور نه متاثر کیږي نو دا ساينسي علم ته نشي حاصلوي بغیر د دینه څخه هغه کفري هغه نظریاتي او عقیدوي علم ته نوي کړه یو خرابي خو دویمه خرابي خو دا شو اول د فکری او عقیدوي تعلیم خپل خراب دی دویم څه کته ساينسي علوم ته څه ساينسي علوم زز د کاوندې د پر نو ساينسي علوم بغیر د کفر نه نه زده کیږي او کفر کول خالص د خپل دنیا جوړولو د پر کفر کول نجایز دي حتی که شریعت ته پر کفر کول نجایز دي شریعت ته برته د شریعت نافذ کوم اندی پر کفر کوم هغه سره کفر کوي نو بیا دنیا د پر سره نه کفر کوي دویم دا چې دا ساينسي تعلیم کوم دی په درو طریقو تابع دی د دغ فکری او عقیدوي تعلیم د وطنیاتو د جمهوریت او د سیکولریزم تعلیم تابع دی په درو طریقو یو په دې طریقې چې د اندی ساينسي تعلیم په ذریعه سره خلکو دا دعوت ورکول کیږي چې تاسو خپل بچیان دي کې داخل کو ډاکټر او انجنیر به ورنه جوړ کو حالانکه زیات وخت ورنه بیا د دغه فکری او عقیدوي تعلیم باندې ورنه خستل شي دویم دا چې کچېره ته دې تعلیمي نظام باندې رد وکې نو جواب کې تا ته څه ویل شي تا ته یې ګوره د خو کاسب زده کول دي او ساينس زده کول دي ډاکټر جوړیدل انجنیر جوړیدل نو تا باندې تردید نه کوي تا به دې کې غلې کوي تا ته نوې کفري مذهب معلوم نه یې چې دا کفري مذهب د دی وجنه ته دغه تردید نشي کوي او دریم دا چې اصل کې کله چې ته ساينسدان جوړ شي ډاکټر جوړ شي انجنیر جوړ شي د یو بل کومې شعبې کې شي نو هغه حقیقت کې تابع دی د دغه فکری او عقیدوي تعلیم د وطنیات او د جمهوریت او د سیکولریزم سیکولر معیشت او غیره تابع وي کته ډاکټر وي ته دغه ته ډاکټري دغه تابع وي کته انجنیر وي حکومت شوبې کې وي نو ته انجنیری به دغه تابع وي که کوم کاسبن ته زده کړی وي هغه به دغه تابع وي نو دې لحاظ سره دور کې څویمه خرابي شوه درېیمه خرابي څلورمه خرابي ده چې دې ساینس کې خپله دا خرابي ده چې ساینس پنځو حواسو سره معلومیږي او غلطي ورکې ډېره کمه ده اګر که غلطي ورکې شته خو دا ساینسدانان او دا سکولونو د سیکولر تعلیمي نظام کې دا په داسې طریقې پیش کیږي چې ګویا کې دا واحده یقیني ذریعه ده د معلوماتو نور ذریعې ټول مشکوکې دي حتی کې واحیا مشکوکه ای ها واحیا مشکوکه وي الان کې واحده یقیني ذریعه واحیا ده نور طریقو کې څنګه ته شاک کیدای شي او دوی واحده یقیني طریقه تفصیل متبرون تر کړل نو یوه خو دا دویمه دا چې دی د ساينس ته کوم موجدین دي کنه هغه اصل نه ملحدین دهریان او سیکولر دي نو دغه اثر هم خامخا دی متعلمینو باندې او د شاګردانو باندې وي او هغه کې تاسو ته ما د ډاروین ولا نظریه ذکر کړی او چې کله ته ساينس کې حیاتیاتو کې د ډاروین نظریه ته خو مخوي او ډاروین نظریه دارسه هغه د مو یو داسې عقیده مخالفه نظریه ده څه هغه داسې اجماعي عقیده ده چې صرف د مسلمانانو نه بلکې د زړو کفري مذهبونو والا کافرون ته سره اتفاق دی په هغې د ټولو مذهبونو والا په دې خبره اتفاق دی چې د حیوانانو د چرپیانو او د مرغانو بل پلاران دي او د انسانانو بل پلار دی اتفاق دی که نه دی او ډاروین والا نظریه یې چې نه دغه ټول یو پلار دی او بل اتفاق ټولو مذهبونو دا دی چې دغه د انسانانو پلار آدم علیه السلام دی او ډاروین یې چې نه د ټولو پلار چونجه دی وډوکی چونجه بیا د انسانانو خصوصي پلار بیا بیزو دی نو دا عقیده بغیر د څه تردید نه د تا تعلیمي نظام کې لوستل کیږي او زده کول کیږي دا څویمه خرابي شوه چلو پنځمه خرابي پنځمه دې کاسه دې کوم استادان دي نو استادان پخونه وان سزار پر ټول سیکولر وي شکل صورت ویختان لباس ته څه شي وي فکر استاد څه کله ګاډ واډ وي په دې خبره اتفاق ته ذاته ته بخاری شریف څه او قران درته بیان تا بنده د بخاری شریف و د قرآن دور اثر نه وی لکه دغه استاد وی میخواست رو مشومان بنه ها نه دور که سیومه خرابی شو پینځمه شپږمه خرابی داره چې هغه اصل کې مو خرابی ګڼو و دوی اصل کې متغه پیش کوي چې هغه اسلامیات دی و دنیات دی کنه اسلامیات و دنیات دغه تعلیم دی هغه برکین تاسو ته موضوع وضاحت کړی دی هغه ټوله دوکا دی صحیح هغه اصل کې په دغه ټول کفر پرده چولو لپاره دی نو هغه کې اسلام شته نه پوره وضاحت بس مو کړو بلکې هغه کې اسلامیاتو کې حقیقت کې ډېر په چال وال سره هر ټکی کې نه منځ منځ کې بین سطور اسلامیاتو کې کفر ته ته د اسلام جامع کې پیش کړل تاسو مو مثالونه درکړي واغې ورځې ښه نو دا مختصر غونه وضاحت تاسو ته مو یو خو دې پر وخت د خبره را تازه شي بل ته نوی خلک ورګې نوستي مو جديد واجه نه وشي نور پورا وضاحت خو شوی دی که اټیپ اوس دې مقابله کې مو سره چې شاده اسلامی نظام دی کن د مقابله کې مسره چیر اسلامی تعلیمی نظام دی کن د دې خبرې خو مو څو کړلو دین د تعلیمی نظام سره مو څه کو دا کوم کفري تعلیمی نظام دی ها باطل بګنو بل ور سره څه کو انکار به ورنه کوو بل برات بل دشمنی ورسره نفرات او دشمنی ورسره کوو دا مو ته شي خیال دي دا لا اله هر ته خیدي خالص لا اله هرته خیر دي ښه هر باطل سره لا اله متا هر باطل سره د معاملې کولو طریقه خیل دی و الا الله متا هر حق سره د معاملې کولو طریقه خیل هنو دی مقابله کې اوس څه دی اسلامي نظام اسلامي نظام تعلیم یا اسلامي تعلیم دا خبره وضاحت استمو کړو چې تعلیم په دوا قسمه دی یو مادي او کسبي دی او بل فکری واقعدوی فکری واقعدوی کې خو مو د دوی اختلاف ته د مو تعلیم اسلامی ده د قران او حدیث تعلیم ده او د دوی تعلیم سیکولر ده د جمهوریت تعلیم ده د وطنیت تعلیم ده د سیکولر معیشت تعلیم ده د سیکولر معاشرت تعلیم ده د ازادي تعلیم ده یعنی قران او حدیث نه ازادي الله او رسول نه ازادي کنه اسلام نه ازادي شریعت نه ازادي او د سیکولر وضعي قوانینو تعلیم ده د دوی کنه دا فکر د مو د فکری او عقیدوي تعلیم کې د مو د دوی منځ کې فرق دی کنه او چې کوم د کاسب او د ساينس تعلیم دی هغه کې فرق متوضح شول کنه مو ته د ساينس تعلیم ساينسي تعلیم به مکله حاصله او کله متجایز وي نو هغه ان شاء الله مو وضاحت کوو وضاحت کړم نو اوله کیسه خدا ده چې موږ د دې مقابله کې د قران او حدیث علم کوو کنه مثلا د جمهوریت مقابله کې مو د چی شي علم کو د جمهوریت مقابله کې مو د الله د حاکمیت د اسلامی شورا او د خلافت علم کو همدارنګه د وطنیت مقابله کې مو د تش علم کو د اسلامی اخوات د اسلامی امت د اسلامی وطن څنګه اندلس نه شرقي ترکستان پر دی او همدارنګه د ازادي او د د ازادي او د پابندي مفهوم د شکشت او د فتح مفهوم د ټول د وطنیت سره تړلې دي او د ولا او د برا کیدا د تعلقو تعلقات او بنیاد اسلام او شریعت او اندرنګه د د جهاد فرضیات کاغه اقدامي جهاد ویو کا دفاعي جهاد وی او د الله د ملکیت څخه د الله الله د ټول ځمکه او د اسمان د هر شي مالک دی د ټول وطنیت مقابله کې د دې علم به ته حاصلوي او الله بیا ته شرح صدر پدې کی او سیکولر معیشت مقابله کې د چی علم حاصلوي تعلیم مکاوي د سیکولر معیشت مقابله کې د اسلامي معیشت سیکولر معاشرت مقابله کې د اسلامي معاشره معاشرتي علوم به حاصله وي اندرنګ د سیکولر قوانینو وضعي قوانینو مقابله کې د شرعي قوانینو علم حاصله وي او د ازادي مقابله کې د شریعت د پابندي علم حاصله وي او د اسلامي ازادي به معلومه وي اسلامي ازادي کوم حدودو کې کوم حدود کې ته ازادي ازادي باندې الله شریعت نه رخله او پابندي باندې الله شریعت نه رخله نو لاندې دار چې د مو تعلیمي نظام به هغه تعلیمي نظام خاص هغه نور خو د مو تعلیم سره مو خو د مونږ روزه تعلیم حاصلو کنه د حاج تعلیم به حاصلو خو هغه تعلیم د هغه اسلامی عقاید او د احکام علم حاصلول مو باندې نور علم حاصلولو نه زیات فرض دي هغه کوم اسلامی تعلیم مقابله کې یو کفری تعلیم شروع دی ها یو کفری تعلیمی نظام شروع دی دنیا کې دا د جمهوریت نوانه ازادي پر د ګون شپږ ارکان د سیکولریزم دی د دې تعلیم شروع دی پوهېږې که نو دغه شونه موږ قرآن او حدیث نه زده کوو چې نه زده کوو قرآن او حدیث نه زده کوو وضاحت یې به چا نه رخلو سلف صالحینو نه به رخلو صحیح ده که نه که کوم ځای کې د وضاحت ضرورت شي نو همدې ته منهج سلف یې ښه د سلفو په منهج سره نو یوه خو دا خبره ده دویمه دا څه او دینه دا خبره معلومه شوه چې د کومه د موده دوره ده دا خالص مختصره ده دغه اختصار دی چې د توسي هفته ولا سورزو کې دا کاوي کنه همدغه دوره که چیرې مو پورا تفصیل سره دینه زیات تفصیل سره کو دی باندې دوه میاشتې لګي که دینه ان ته تاسو زیات تفصیل کوم کې شي دی باندې شپږ میاشتې ولګي خو دا دوره دی باندې کالن لګي دی شي نو د مو تعلیمي نظام دغه خلاصه ده دا دوره د مو د تعلیمي نظام خلاصه ده هغه بیا د تا کار دی چې ته دا دوره بیا څنګه تقسیموي ته دینه قاعده څنګه جوړوي دین اول څه شي تاسو ورته اول درجه څنګه جوړه دویمه څنګه جوړه دریمه څنګه جوړه څلورمه پنځمه لسمه او شلمه هغه بیا د ترتیب علاوه کار دی ښه هغه کې کېدای شي مو دوره مهارت ونه لر او دوره دی څه د مو نظام دی هغه ده مو فکري نظام کوم دی فکري او عقیدوي نظام تعلیم کوم دی هغه په دغه شونه مبني دی ځکه څه اصل کې د مو سلفو دا پیغمبران تمام پیغمبرانو او بیا خاص طور به محمد صلی الله علیه وسلم او بیا تمام سلف صالحینو او د علماء حق او د طریقه تعلیم کې دا غوب تعلیم کې هغه عقیده و هغه عمل ته د ټولو نه زیات اهمیت ورکول چې دغه مقابله کې یو قوت موجود وي دغه مقابله کې یو فرقه موجوده وي مثال په تور نبی صلی الله علیه وسلم مکه کې د اسلام هغه عقاید صحابه ته بینولو صحابه باندې ورزده کولو چې کوم عقاید د بت پرستی مقابله کیو کوم اسلامی عقاید د بت پرستی مقابله کیو بیا چې کله مدینه ته راغلو بت پرستو سره سره اهل کتاب سره مقابله راغله نو بیا هغه عقاید په مسلمانانو زده کولو چې هغه عقاید د يهودیت او د نصرانیت او د احبار او د رهبانو مقابله کې وو بیا چې کله د موسی سلف صالحینو دور راغله سلف صالحینو زمانه کې څو قسمه فرقه روت خوارجو مقابله کې مرجئه قدریه او مقابله کې جبریه او روافض او شیعه او مقابله کې نسبیانو او همدارنګه جهمیه او مقابله کې مجسمه یا مشبهه صحیح د دې ټولو منځ کې څه شی و اهل سنت اهل سنت والجماعه کنه د منځ کې سلف صالحین څه ورته ویل شي هغه دي سلف صالحینو څه هغه وخت کې کوم عقاید مسلمانانو ته بیانولو په کوم عقاید هغه وخت کتابونه لیکلي نو هغه عقاید د دغه فرقو مقابله کې دغه فرقو څه کوم غلط عقاید ایجاد کړي او دغه مقابله کې کوم صحیح عقاید نو هغه بینولو اندی ته علم یل ښه اندی ته څه یل اندی ته علم یل ځکه چې د اندی کتابونو نما دیو د عقیده کتاب نه خیر عقیده کې عقیده نومي نمونه ورته خې دی او کتابونو ته او کتابونو ته د توحید نومه یې خیر او کتابونو ته د سنت نومه یې خیر او کتابونو ته د شریعت نومه یې خیر او کتابونو ته د ایمان نومه یې خیر په دغه ټولو نمونو باندې د هغه وخت کتابونه موجود دي ښه په دغه ټولو نمونو ښه نو همدا حقیقي علم و نور علوم بیا ورسره دویم نمبر کیو اول علم د هغو عقایدو زده کول پیغمبرانو و تمام سلف صالحینو د هغو عقایدو علم خلکو باندې هغه زده کول چې د هغو اسلامي عقایدو چې د هغه مقابله کې یو قوت یا یو فرقه موجوده وه صحیح ده کنه همدارنګه بیا ورسته هغه کتابونو کې ته د کبر پرستی تردید کې دوا ټکی ونه ګوري ها دوا ټکی د کبر پرستی تردید کې نشته ځکه کبر پرستی هغه وخت کې نه وروتل کبر پرستی ولا فرقه نه و کله چې کبر پرستی مسلمانانو کې اول د یوې فرقې په شکل کې راوته چې صوفیانو تصوف نه شروع شوی همغه روافضو نه او شیعو شیعګانو نه بیا صوفیانو ته پیرانو ته راورسېده او بیا هم مسلمانانو کې هغه خوره شو د یو فرقو فرقو په شکل کې راووتله اخر هغه دوه قوتونه اختیار کو یو ریاستی او دولتي او حکومتي قوت اختیار کړل ښه ځکه چې دولت عثمانیه کومه و که نه هغه اخر وخت کې مکمل کبر پرست شوي ښه حتی کې سلطان عبدالحمید ډېر غیرتي خلیفه یادول که نه هغه اخري خلیفه و هغه په باره کې دا مشهوره ده چې کله د انګرېز زور ورباندې راغله د نبي صلی الله علیه وسلم قبر ته خط لیکل او قبر سره یې چوله او څومره سره مدد وکړه نو دا یو سیاسي قوت حاصل کړو او بلې معاشرتي قوت هم ډېر حاصل کړو ځکه چې معاشره کې د دې قبر پرستی دومره زور و چې د قبر پرستی خلاف ته وکړله معاشره کې ته وخت نشته راوي ته باندې خستل او خرڅول باندې تو سره تعلق هر قسم تعلق پرېو تر دې حده پر مشهور دی چې ویلاکې کې یو کاس د قبر پرستی خلاف و نو قبر پرستی خلاف څه چوکم هغه ته وهابي اله شولو وهابي مشهور و نو بیا د کلی مولا ورپسې اعلان کړه اوس یاره دی باندې په خستل خرڅول باندې هر قسم تعلق بر سره باندې جنازه ارشه واده څه څه شي وي غم خدي څه ورته اله نو بیا دی ویل چې یاره مسلمانان خو ما باندې شي خرڅوي نه بس یو هندو ولا دکان ته ورغلو هغه نه چی خستو هغه مولا ته پته ولګی دا مولا ورپسې اعلان وکړل چې دا هندو کوم دی دا وهابي شوی دی ولیاذ بالله هندو وهابي شوی دی بس نن نه بعد هندو نه چا ونه خلو هندو یې څه فورا جماعت ته ځان راورسول و هغه ویلو چې مې هندو ضرور هم مګر وهابي نه یم زه هندو خو خامخا یم خو وهابي نه یم خدای دې پر موکه وهابي شوی هم په دې خبره به وهابیت نه توباره دی الله ته خبر رسېده دوره معاشرتي زور یې وخه د دې قبر پرستي نه ته په ټوکو نه رمات شوی ده نو نظام په ټوکو نه رمات شوی ډېر غټه قرباني ورته ورکړې ده ګوره دا سیاسي غلبات یو شي ته وین خو ته معاشرتي نه وي بیا هم ګزاره کېږي ښه او معاشرتي غلبات ډېره سخته مشکله ده ځکه خو د کافر اربکیان و د لښکرې جوړوي ته ته که سهه د کور دښمن دی د لستوڼي مار دی او د جاسوسانو وغیره دا شونه څنګه چې د معاشره کې ته دښمنان را پیدا شي نو بیا هغه وخت کې علماو حقيقي علم زیاته توجه دې ته ورکړله چې په د قبر پرستی خلاف کې کوم کتابونه ولیکلو د مخ کتاب نامه بیا کتاب الایمان و د مخ کتاب کتاب التوحید و مخ کتاب نامه بیا عقیده و ها بس عقیده نامه څنګه ذکر شي مغه سړی ذهن ته ورتي نه څه نه دی نو د دې دا د تم علماء حق په نوم باندې یو مصطلح غون لفظ ورته استعمالو علماء حق سلف صالحین علماء حق لکه شیخ الاسلام ابن تیمیه او شیخ محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله داسې خلک نو دوی د دې وضاحت په هر طرف سره وکړل صحیح دی واندا حقيقي علم او نور علوم څه څوره وو هغه حشیه شول دي سره ځکه اصل علم ځکه داو ته دې مقابله کې دی وی غلطه عقیده په پشت باندې په شا باندې یو قوت یو سیاسي قوت او بل معاشرتي قوت ولاړو نو دی واجه نه د دې عقیده زده کول د کبر پرستی مقابله کې د اسلامي عقیده زده کول دا هغه ټولو نه لوی فرض وګڼلو ښه او دا یو حقیقت دی دا د ټولو پیغمبرانو او د سلف صالحینو طریقه وه ځکه دی علما حق او دغه طریقه اختیار کړی او د نور علوم کوم وه ضروري هغه ور سره زمن کې کړل نو اوس څه کله ته دی وخت کې نه قبر پرستی په شا باندې دومره غټ معاشرتی و سیاسی قوت شته دی نه د بود بود پرستی په شا باندې دوره دومره غټ سیاسی و معاشرتی قوت شته لکه څوره د سیکولریزم او د سیکولریزم چې کوم ارکان دي یعنی وطنیت او جمهوریت و غیره د دې په شا باندې څومره غټ معاشرتی او سیاسي قوت موجود دی نو دومره غټ قوت مازی کې په نور بل کفري نظام باندې دومره په شا باندې دومره غټ قوت نه وخه لکه څوره دی باندې دی نو اوس کچېرې ته دا غواړې چې زه د ټولو پیغمبرانو په طریقې روان شم د سلف صالحینو په طریقې روان شم او د دې علماء حقو په طریقې روان شم نو اوس به ته اصل کې هغه اسلامي عقیدې زده کولو ته ته زیات اهمیت ورکوې چې هغه اسلامي عقیده د دې سیکولریزم و د دې کوم شپږ ارکان دي د دې مقابله کوي و هغه همدغه دی کوم ته بیان کړل چې د الله حاکمیت الله حاکمیت معنا د الله د دین حاکمیت خلافت د خلافت علم د شورا علم د اخوت اسلام علم د جهاد علم د ولا او د برا علم صحیح دی د اسلامي معیشات علم د اسلامي معاشرات علم د اسلامي قوانینو علم د اسلامي پابندي علم کاغه شخصي ژوند کې وي که معاشرتي ژوند کې وي که سیاسي ژوند نو که په هغه هغه په طریقې څه نو طریقه به بیدار نور څه څومره علوم دي هغه ټول حاصل کا خو فل حال ضرورت ته اندغه علم دی فل حال ضرورت چی دی اندغه علم دی چې ته دا علم حاصل کی د دې د حاصلولو بیا مختلفې طریقې دي د دې د حاصلولو د دغه علم د حاصلولو یوه طریقه هغه دی چې هغه د مسلمانانو د غلبې د دور طریقه دی چې کوم وخت مسلمانان غالب وي که نه ټوله دنیا باندې د ټوله دنیا حکومتونه مغلوب کړي وي او دی ور باندې غالب وي نو یوه طریقه د هغه دور ولا دی او بله طریقه د مغلوب دور ولا دی یا نیم مغلوب و نیم غالب دور ولا دی د علم او د تعلیم او د تعلم چې کومه د غالب دور ولا د غالب دور ولا په معنی خو پوه شولو که نه چې کله مسلمانان غالب وي د غالب دور ولا چې کومه د علم او د تعلیم او د تعلم طریقه ده هغه دغه مدرسې دي جماعتونو کې تعلیم دی مثلا او بیا جماعتونو نم مدرسو ته مدرسو نه جامعو ته که نه دا تعلیم دی دا د یو غالب دور ولا تعلیم دی کله اسلامي نظام غالب وي تو سره یو خلافات وي تو سره یو حکومت وي یو دولت وي او تو سره یو علاقه موجود وي بازارونه هم در سره موجود وي خارونه هم در سره موجود وي کلین در سره موجود وي هغه کې ته دا نظام نو دی وخت کې څه نه څه علاقې مو سره د دنیا کې د کره ارت کې څه نه څه د مخ مرکز کې چې کوم د مو عراق کې مرکز دی عراق او شام کې هغه ځکه څه نه څه علاقې مو سره شته دي څه نه څه د مو ولایتونو کې چې کوم د خراسان ولایت یا د الجزایر کې د مو ولایت یا د نجریه کې دی یا یمن کې دی یا سینا کې دی داسې هغه علاقو کې مو سره څه نه څه علاقې شته دي خو ډېرې محدود دي البته چې کوم ځای کې ته سره داسې علاقې موجودې وي هغه علاقې کې ته د د د مدرسې والا سیستم کوم دی د جامعو د مدرسو د جماعتونو والا سیستم چلوای شي هغه کې بهترینه طریقه دا دی چې ته جماعتونو نه کار واخلې او هر کلی کې چې کوم جماعتونه دي هغه جماعتونو کې کوم امامان دي همغه ورته استادان ولګه و ډېر زیاته مبالغه دي علومو کې ونه کې کم از کم علوم ور باندې ځکه لکه کوم درته و ذکر کو چې کوم ضروری علوم دي او چې کوم لیکل ولستل دي بس الیکل ور سره ملګری کې هغه لوستل کوم دي په اول څه ورته مو یو هغه خو هڅې موجود دي هغه د هر کلي مطابق یو کلي کې خالص داسې مولا موجود وي چې هغه خالص قرآن نظره ورزده کولی شي او بل به حفظ حفظدار سم ورکولی شي او بل به لږ مولوي صاحب وي هغه دغه ترجمه ورته ورخیل شي او بل به پورا عالم وي پورا ارشه به چلوي شي خو څو وخت ورناغه سهار وونه اته بجو پر وخت نه وي بلکې وخت ورنه اندوم رخصتای شي لکه څوره مدرسې کې سهار نه مسپخین پر رخصتای شي صحیح جمعتونو کې دا سیستم شروع شي مدرسو کې جمعو کې هغه کې د دې خبرې پابندي وشي سهار که ته کوم ځای کې تمکین وي ته حاصل وي ته دغه پابندي وکې ته هر جماعت او مدرسې او جامعې کې د مغې علاقې خال داخل شي بل علاقې نه تر نه وستل شي هغه بیا فائدہ دی چې چاندو ته به ضرورت نه چاندو ته ضرورت ځکه نه چې خوراک څوک به نه کوي خال پور کې پاتې کیږي نه کنه کورون تفسیر سي صحیح چاندو ته به ضرورت نه بل دا چې د هر چوب دی مدرسې سره د جامعې سره همدردی زیاتوي د نږدې خلکو ځکه نږدې خلکو نه ورته فایده ملويږي کنه اوس پر دا سیستم دی مدرسې شته دي خو د کلی ولا ورکه یو کاس نشته ری بهر نه ورته خلک غلي دي کلی ولا د مدرسې سره هیڅ قسم همدردی نشته اندازې د خیرات په تور کې یو روپیا لره نه ورته ورشته ورشته وي نو دا سیستم مضبوط کړی شي جمعتونو نه کار واخستل شي جمعات اصل کې د تا د هر کلی مدرسه لري د هر کوڅه مدرسه جمعات ښه او کته دینه کار وختل واخلې حتی کې کورونو کې دا په بندي ولګول شي چې کور نه کله یو بچای جمعه تر وځي نو څنګه څه کور کې پوي کړی شوی کور کې د نورانی قاعده او سپاره او څنګه څه لیکل کور کې زده کړی دا ترتیب دی باندې زور ولګول شي کم از کم ترغیب ور کړل شي د دې خبر تعلیمي نظام څه تر ژوند کوي نو خو مخه هغه د پر انتهایی کوشش کوي هغه د پر خپل خال ته کې خپل اداره برته جوړوي څنګه د دې شي نگرانی وکي هټلر څه کله وټونه وګټل نازي پارټي ورته یاله شو لګي هټلر نازي پارټي ورته یاله شو هغه کله وټونه وګټل نو هغه ویل چې د جرمن ته څنګه ترقی ورکوم نو بس به خپل صندوق البرید څه ته عربي کې هي د پوسټ باکس بیا تاسو ورته څه اوس بکس ته ډاکخانه هو ډاکخانه هو ته مو یو د نمر نه ویر شوی نو ډاکخانه خلاصه کړل خپل څه یاره بس چوک مت خلکو ته اعلان وکړه د جرمن ته ترقی ورکولو د پر مت څه چوک کوم نصیحت کوي چې یاره زه به هغه نصیحت واورم وګورم که خوښ مو شول نو بیا جرمن ته زه په مغې طریقې ترقي ورکم نو بس ټولو خلکو ورته خطونه هغه ورځ کې یوه ګنټه دا چې فارغه کړې وه دوې ګنټې چې هغه کې خالص د خلکو خطونه لیدل نو بس خطونه لیدلو لیدلو چې ته لارې یو کلي نه ورته یو ماسټر خط رستولو هغه ورته چې جرمن ته ترقي ورکوي نو د جرمن څه واړه نه واړه کلي کې واړه نه واړه کوڅه کې سکول کولاو کا سکول خلاص کا مکتب لکه تاسو ورته مکتب خلاص کا نو بس دا د جرمن د ترقی ذریعہ بس هغه هغه ورځ نه ویل ته بس د خانه باندې بس زه پوه شوم جرمن په ترقی جرمن ته ترقی څنګه ورکول کی نو موته بیا تیار خط تیار موته د مکتبونه شته د جماعتونه د مو مکتبونه دي ښه دا تیار شته دي د مو د اسلامي تعلیم مکتبونه دي نو بیا دې ته مو والي غنه کوو دا اهمیت نه ورکو او بل دا چې هر جماعت ته خامخا د امام ضرورت خار چې پیخیږي بیا امام نه د تعلیم او د تربیت کارو واخله کن از کومه درجه کې ته نه کار خله هغه درجه مفلوجه درجه راغی نه چک چک ترقی نه کوي نه چک تعلیم کوي شي چې کوم وونه اتو پرې ونده چې د وړ کې خوتیږي سبا کېږي نه غنه هغه نه ډېره ترقي نه کېږي نو بیا ته دې ته اهمیت ورکړه که نه دا اصل کې دا سوچ د ما یو اخبار نه جوړ شوی ما د یو لاس دولس دیارلس کاله مخکې یا کېدای شي څوارلس کاله مخکې یو اخبار کې یو کلام ولې دا کلام د اسلامي غونې اخبار و هغه کې کلام لیکلی و که چېرې امریکا سکولونه جوړوي که امریکا یو سکول جوړ کړي موږ د هغه مقابله کې سل مدرسې جوړوي ما خو بس کلام ولیدل بس کیم خلاص هسې جذبې نه کار خسته نه سل مدرسې ته چې جوړوای شي زړه کې مې ویلو کنه خو ورسته مې ور باندې سوچ وکړ چې یاره که اوس زه دا چیلنج قبول کوم کنه مثلا زه ویم چې زه و بالکل ستا سل مدرسې جوړاوم د دې یو سکول مقابله کې نو بیا ورورم سوچ ورکې کول دي تم سوچ ورسي سل مدرسې سره مو ته جوړول ضرورت نشته خالص آبادولو ته ضرورت مدرسې د مو تیار جوړې دي د هر جماعت د مو مدرسه ده مدرسې ته کور نه کله بلکې هر کور د مو مدرسه دی کور نه چې کله بچی راوځي جومات ته نو بیا څه نه څه سترګې شوي وي څه نه څه پوه وي جومات نه څه مدرسې ته ځي بیا څه نه څه پوه شوي مدرسې نه څه جمعې ته ځي څه نه څه پوه شوي داسې مو یو ترتیب بار کو دي ته نو هر شی آلریډي مو سره موجود دي هغه انګریزي کې ورته آلریډي نو هر څه مو سره موجود دي خالص هغه بدول غوړي او بدولو د پر یو نظم ته ضرورت او هر امیر خلیفه نه ونسه ولی نو ولی پورې ولی نه ونسه هر امیر پورې بیا خاص تور بنه د کوم د تعلیمي ادارې مشري دغه ټولو باندې دغه لازم دی چې هغه دی خبره ته اهمیت ورکړي که اهمیت ور نه کړل نو بیا بیا به مو د کوشش کوو دعوت نه بکور خلوص هر سړی انفرادي تور باندې ته اهمیت ورکړي اگر که هغه نه ډېر زیات کار نه کېږي خو بیا نشي نه خو ښه دی و نورې به دغه خلک مسؤلین دي دغه دی الله به دوی نه تپوس کوي یو ترتیب دوی جوړوان شي او بیا یې جوړ نه کړي نو دا ترتیب اصل کې د مو هغو علاقو کې ترتیب دی د هغو علاقو د هغو علاقو کې د مو تمکین متحصل دی مو سره که کلی وي که ښار وي که سره علاقه وي وړه علاقه وي نو یوه هغه علاقه ده چې هغه کې تن نه نصاب ور داخلوه شي او که ورداخل کې هغه به درته ګډوډوي نه خپل په خپل مرزي ورکه چې د کوم نصاب د تار د دین نصاب عقیده ولا استاد نه شي ورداخله وای معلم نه بس داغه مکمل به بندول ضروری دي مکمل شي ضروری دي بندول ضروری څنګه بعد د څو وخت نه بعد د خو مخه خپل نتیجه راوړي ان شاء الله نو داغه ویلم شو الله پنځه خبره د دغه نوي کفري مذهب سیکولرزم متولو او دی په ځای اسلامي نظام نفذ کولو او قائم کولو د پر ضروري دی هغه کواله طریقه علم و او هغه وضاحت ان شاء الله صحت پر وشه اول د اعمال او د دعوات او جهاد او شریعت نفوذ وضاحت مخکې کوو